وعده د نصرت او د امداد د الله رب العزت د طرف نه وشوا نو په دې سورته لهب کې د هغه نصرت یو نمونه بیانې چې کله د الله رب العزت امداد راشي نصرت او فتح راشي نو خلق به دین کې ډلې په ډلې داخليږي او د الله دشمن او د الله د رسول دشمن با ذلیل کیږي پسوره تبت کې د الله د دشمن د هلاکت تذکرہ بیانې د نبی علیہ الصلات والسلام تر دې ابو لهب باندې مشهور دی نومی مفسرین عبد العزا بیانې چې کله د نبی علیه الصلاۃ والسلام د مشن خلاف کړي د دعوت او پروګرام خلاف کړي نو په خپل مال دولت باندې په خپل کسب عزت باندې او په خپل قوم او شرافت باندې نه دی اخلاص شوی بلکې الله رب العزت ر تبای اعلان را لګل او تبا شوی دی د نبی علیہ الصلات والسلام عادت کریمه داو چې دا قوم اسلام او په خپل ځان باندې خلکو ته عوام ته قوم ته ترجیح ورکولو د ماشوموالي زندگی د ځواني زندگی د رسالت او نبوت زندگی په دې ټولو دورونو کې خپل سکه چې پردي دوستان سکه چې دشمنان او اغیار د نبی علی السلام په لمن یو داغ نشي ثابتولې د نبی علیہ السلام د صغر حالت د ماشوموالي حالات دو چې کله د بیت الله امارت داغه وران شوی زینو جوړیږي پاغه کې سنا سکار کیږي مرمت کیږي نبی علیہ السلام معشوم دې غټ را چلې په خپل وګ باندې ترو توي بچی ته معشومي ستاوږي بخوږي غټه سری شوی دی ګرمي دا داوا سوزیږي نو د خپل صادر کلاو کا لنګ کلاو کا په خپل وګ باندې کېدا او خلق تا پس زخان دی خونو معشومی نبی علیہ السلام صادر نکلاو تری را پاسی دو چې صادر کلاو کو فخر مغشیان علیه نبی علیہ السلام د بیهوشی په حالت کې را پریوتو صادر تی بیا زر چاپیره کدوی نبی علیہ الصلات والسلام بدن مبارک بیا چا نه دی لیدلی تر دې پورې د نبی علیہ السلام رفیق حیات عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها هغه قسمیت اور ذکر کوي ما رأیت منه و ما رأى مني د نبی علیہ السلام په پرده باندې زما نظر نه دی لګیدلې د حیا او د غیرت پیکار د شجاعت او د بهادرۍ یو نمونه الله دی دنیا ته را لګلې و چې کله نبی علیہ السلام د قوم اصلاح شروع کړه او چوکونو کې بازارونو کې میلو کې چا به یو چغوالا چا به بل چغوالا نبی علیہ الصلات والسلام بدا چغوالا اے خلق تاسو کې څوک نشته چې ما خپل کلی ته بوزي ما خپل علاقې ته بوزي لأبلغ کلام ربی فإن قریشا منعو کتاب الله آیا تاسو کې داسې څوک غیرتی انسان نشته دی چې ما خپل کلی علاقې ته بوزي دې د پاره چې زه د الله کلام بیان کم قریش او قوم په ما باندې د الله کتاب بن کړی دی چوکونو کې زای پزې د نبی علی السلام دغه بیانونو یو موقع د نبی علیہ الصلات والسلام د کلی نه تللې او د ډېرې په سر باندې ولاړ دې صادر لاس کې نیولې دې د عربو د hebat یو چغوا د یری یو چغوا زری حدیثو کې راځي نبی علیہ السلام فرمای ان النذیر العریان د عربو قاعده دا وا چې کله سخت د یری حالت بو لکه ابو سفیان د جنگ بدر په موقع کې دا کړیو یو قاصد له پیسې ورکړي او مکی ته ځان اورسوا چې محمد سره د ملګرو صلی الله علیه وسلم هغه مونږ ته لارې نیولې دي او مقابله له زر راوځي ناغا کپڑے او استلې هغه قاصد او اوخ باندې سور شو او د اوخ د پوزې د موهار د زینې ټول په او چاړه باندې په نيزه باندې هغه سری کړل ویني تی روانې وي د دې نذیر او د دې ير ور کون کې او قاصد مطلب بداو چې په دې ټیم کې تپوسونه مکوي چې کم طرف ته ولې او سو جدا بس چې کم طرف ته بده قاصد مخ کو هغه طرف ته خلک روانو نبی علیہ السلام فرمایي زما مثالم انن نذیر العریان نبی علیہ السلام خطرې د غر د پاسه ډېرې د پاسه صادر خوځي یا صباحا یا صباحا چغي وای دا داسې د hebat چغوا چې نن سبا دور کې سو کوی چې بس حمله او شلا پاکستان باندې یا پاکستان پچا حمله وکړلو دغه دی فوج رااله هلاکت رااله تباہی رااله چې دا چغي اواله شوې نبی علیہ السلام طرف ته خلکو منډه شروع کړې چې کله بر اور ورسېدل صفوج نشته لري حمله نشته لري خلک حیران ودرېدل نبی علیہ السلام زما قومه که تاسو تزدا اوه مچ اوس تاسو باندې دشمن را روان دي په تاسو حمله کوي د تاسو به زما خبر منئ ټول قوم به یک مش په یو زبان باندې وي چې زمونږ سترګې خطا کې دی شي ځکه صفا مروه ډېرې سدومره غټې غرونه نه دی واړې واړې ډېر کوي دي دا غیر بشک منوبا زمونږ سترګې خطا کې دی شي لیکن ستا جبه نه خطا کیږي نبی علیہ السلام می چې خبره داسې ده زتا ست یو کلمه ویم زتا ست یو مسله خیم تملک بهم العربا دا الله نه سوا سو غیب دان نشته دا الله نه سوا سو مشکل کشا نشته ټولو حاجتونو سر کولو والا ټولو مشکلاتو حل کولو والا ټولو مصائب ختمولو والا صرف او صرف یو الله دی قوم چې کله دا خبره واوري دا اول ترې را پاسې دو هغه ګټه راوچه تکړه وی تبلک سائر اليوم الہذا جماعتنا تباشی محمد العیاذ بالله الہذا جماعتنا آیت موږ د دې مسلې د پاره جمع کړیو د دې مقصد د پاره د موږ جمع کړیو چې کله دا خیره او دا بدر دی هغه وې الله رب العزت جبرئیل امین راولېګو دا صورت رااله تبادشی دواړه لاسونه د ابو لهب او تب او تبادی دواړه لاسونه په کم لاس یې په نبی له سلام پسې ګټو چې تشوي دا تبت الله دې دغه لاسونه تبا کی زمونږم دغه خیری دي کم لاسونه چې د نبی له سلام په ګستاخی کې خوځيږي الله دې هغه لاسونه تبا کی کم تحریکونه چې د نبی له سلام ګستاخی کې شاملېږي الله دې هغه قومونه تبا کی او کم تحریکونه کم قومونه چې د نبی رسول سلام او د شریعت د قوانینو هغه په مال کې داغه بیزتی کوي الله دې تبا کی تبت یدا ابي لهب وتبا تباوشی دوال لاسنا د ابو لهب وتب او تبادی یاد یدان مراد ذات د ابو لهب دی او یت کړه تعبیر د ذات نه کیږي تبت یدا ابي لهب وتب تبادش ذات او د ابو لهب وتب او تباده دا وتب جمله تاکیدیه ده او د دې مثال داسې نحوه کې علما پیش کړي د علما او طلبه او مجلس دې زما استادان دل تناستی مشران ناس دي او د ملګرو حکم دې مجبور ما چې سو ویلې شي الله رب العزت دې قبول کړي نو دا وتبا په منزله د جملې تاکیدی دی لکه نحو کې وای جزا الله عني عدي ابن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل دا قد فعل چې کوم معنی ور کوي وتبم هغه معنی ور کوي استاد محترم علامہ احمد سید صاحب ملتانی زید مجدہو ودا شعر نحات پیش کئی او دې کې صحابي ګستاخی شویلا ځکه عدی ابن حاتم دار صحابي صحابي رسول له دې کې دا سویل پکار دی جزاء جزا الله عني عدي ابن حاتم جزاء النفوس الصالحات وقد فعل صحابه ټول ته الله جزاء خیر ورکی وتبا تبا شوی دی وما اغنا عنه ماله وما کسب پیدا ورنکړه د تمال ددو هغه صوت هغه کاروبار ددو نو ته مال څه فایده ور کړی دا نو ته کاروبار څه فایده ور کړی دا ځامن ډیرو مال دولت ډیرو کاروبار ډیرو سیسلا نارن ذاتا لهب و ما کسب نو مراد معلوم دی او ما کسب نو مراد اولاد هم دی ځکه حدیث کې راځي ان ولد الرجل من کسبه د انسان بچي چې دار د کسب دی دار د حاصل شوه او د مهنت ثمره ده نو ما اغنا عنه ماله و ما کسبا فیدار نکلا د تمال ددو او فیدار نکلا د تا اولاد ددو نبی علیہ السلام بچو تم خیره وکړي یو زیو د نبی علیہ السلام ډیر دشمنو دی اللهم صلت علیه کلبا من کلابک الله په دې دشمن زما باندې اس په مسلط کا د خپل سپونا الله د دې ظالم نه ما خلاص کا قافلې سره تللې دي د شپې غیر چاپیر ملګری ناس دي او پالانونه د وخانو پراته دي کته پرتی دي پمیس کې د ملاس دې زمره رااله یو یو بوې اوراله دې سب دې کپرین اونې او دې اوچت کو ما اغنا عنه ماله وما کسبا یو طرف ته د الله دشمن د خلکو د میز نه اوچتای بل طرف ته ابراهیم علی السلام وقد جوع له الاسدانی علامہ زاهدی ذکر کوي ابراهیم علی السلام چې دز مریو کې کړو ابراهیم علی السلام بن په بن تړلې او چې کله زمری پر راخو شکل لاغه د خوراک په زبانه پړی او رسۍ خوراک شروع کړ دې کولاو کو دارنګ د الله دشمن د خلکو د میز نه اوچتای هغه معاویه رضی الله تعالی عنہ او نور صحابه چې کله چاونی جوړې د فوج د پاره په یو ځنګل کې ویا حشرات الارض والسباع اے د ځنګل درندګانو اے د ځنګل زناورو موږ د نبی علیہ السلام صحابه موږ ته د فوجي چاونې ضرورت دی د عزیز زر تر زر خالی کوي او چې څوک اونو ته موږ به نیسو قتلو به زمری تختی شرمخان تختی او ټول ځنګل خالی شو یو طرف ته د الله دشمن د قوم د میز نه اوچتای بل طرف ته هغه صاحب منجد چې هغه د صحابه په نام او ناموس باندې غیرت کړو د ایران بادشاہ هغه په پړو باندې تړلو او خلک تماشې تر غونکړي دي او هغه شاهي سپیو ګکړو چې کله هغه را خوشی کړل هغه سپو د خوراک په ځای باندې د دنا هغه پړو خوراک شروع کو او غټي کولاول شروع کړل بادشاہ راو غوښتو وسو وجرا چې سپیو ګشي سپی تا نخري هغه ما د الله او د الله په دین باندې غیرت کړی دی د نبی علیہ السلام د صحابه په نام او ناموس ما غیرت کړی دی نو سپی په ما باندې غیرت نه کوي الله په ما غیرت نه کوي هغه نه پس د صحابه نوم اغستل په ایران کې په دغه علاقو کې آزاد شو نو د دې د قوم د نیت نه اوچت کړي دي چې د الله د دین دشمنو دارن صحابین الله رو کشه دا ازمری ته ازمری راشه زه د الله د رسول صحابي ما ما نه لار روک شوی دا ازمره د لمن نه نیسی او دیو تلار خي او بل طرف ته د الله دشمن د قوم د میز نه اوچتای ما اغنا عنه ماله و ما کسبا ته دور نکړه د تمال د او د تا اولاد د دو سیسلا نارن ذاتا لهب و امراته زردا چې دنه بشي هغه اورتا چا اور خاوند لمبو دی ومراتو خزب اندن کی ومراتو حمالت الحطب او خزاد د چوان او چتون کې د خشاک او د بالونو وا دا ول یو قسم له پیغور ورکي الله چې بغیرت ته زما په نبی پس غټي اوچته الان کې ستا خزه داسره چې بار ګرځي او هغه سره پرده پکې نشتا ستر پکې نشتا یا د حماله الحطب نه مراد دا چې غیبت کوونکی وا د نبی علیہ السلام چغلی کوونکی وا فی جیدها حبل من مسد پغاړه د دې کې با هغه رسوي د پټو د قجرنا جهنم کې به الله د غشان راخي او په اور کې بسوځي یا دنیا کې خپیشه وا پانت شاته تله او رسې مړی تا چې دلوا بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد نو یو طرف ته د نبی له سلام تر تباشو د ترنو زامن تباشو د نبی له سلام هغه ترلو چاچی او هغه تباشوا بل طرف ته نبی له سلام دعاګانې کوي او عمار یاسر ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اصبروا یا اعلی یاسر فإن موعدکم الجنه صبر کوي اے یاسر والا او تاسو لپاره الله جنت تیار کړي ام عمار رضی الله تعالی عنها د نبی علیہ السلام پسند کی جنگیږي تور او نیزه چلے چې کافر قتل کړي دي نبی علیہ السلام خان دی زوی ته وای شاب امکا امکا شاب منډا د مور امدادو کا د مور امدادو کا نو ځنې زنانه داسې وي چې هغه نبی رسول سلام تلارو کې کندې کناستلې چغلی کولا نبی رسول سلام باندې به د پاسا خزلې ګندګي اچولا بعض زنانه داسې وي چې هغه با نو پټې نه پټکې والے او بډای زنانه دا معمر زنانه دا او کافر د نبی رسول سلام په ملګرتیا کې وجني دا په کومه مسله باندې قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد نه الله نسو پیدا دی نه دا الله د چانه پیدا دی ولم یکل له کفوا احد او نشته الله سره هیڅ برابر قل هو الله احد دې ته سوره اخلاص وایي د سوره اخلاص فضیلت نبی علیہ السلام بیان کړي د سوره اخلاص شان نزول سو د سوره اخلاص د الفاظ او تشریح او د دې مقصد او رد په فرق او باطلو د دې فضیلت کې نبی علیہ السلام فرمایي دا سوره اخلاص د سلسل قران د قران درې مهیسه ده یو انسان ته ډیر فرصت ډیر ټیم نه ملاويږي ناغه سوره اخلاص درې کرته وایي الہ العالمین سره د څه کمې ده بادشاہ دې چې کله په ورکړه باندې راشي یو انسان نه معمولی خوشاله شي هغه ته لکونو کربونه ورکی او ډیر کله ته یو عام کس لکار کوا او سارنه ماخام پورې خلی خلی شي سل روپې ولا ورکی د بادشاہ د انسانانو کې د غریبو د بادشاہ د ورکړې سو مناسبت نشتا نو د الله د ورکړې داغه سره د چا سکار نشته دی الله په سوره اخلاص ویلو باندې د لسو سپارو بیا سوره اخلاص بیا د لسو سپارو بیا سوره اخلاص انسان وای پورا د قرآن د لسلو ثواب الله به تور کوي یو صحابي رسول له هر مز چې کله بل صورت دی وی اخر کې به سره سوره اخلاص بیا خامخاوي چې صحابه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته شکایت وکړ الله محبوبا به د سوره اخلاص نه دې مز نه تامي نبی علیہ السلام هغه صحابي راو وخت وی ولې دا صورت خامخاوي په مز کې دا الله محبوبا زما دې سره ډېر محبت دی نبی علیہ السلام فرمای حبک ایاها ادخلک الجنه ستا محبت او د دې صورت سره دا محبت بتا جنت ته داخلي ستا د دې صورت سره مینه ده دې صورت ته سوره توحید ویل کیږي دې کې د الله وحدانیت ذکر دی دې ته سوره تمجید ویل کیږي د الله مجد بزرگی په کې ذکر ده دې ته سوره تفرید ویل کیږي د الله د یووالي صورت دی شان نزول په باره کې مفسرین ذکر کوي نبی عليه الصلاة والسلام لکافر رالل وته چې مونږ کم رب تر رب تر بلې د کم دین تر رب ته مونږ را بلې د هغه رب نسب مونږ ته بیان کا العیاذ بالله الله د کم قوم دی د کمی قبیله دی د سنه جوړ دی دا سه سوالونه کافرانو کول نبی علیہ السلام حیران شو چې دوی ته څه جواب ورکم جبرئیل امین رااله دا صورت نازل شو کافر ویلو صف لنا ربک الله رب العزت سوره اخلاص نازل کو قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وایا زما محبوبا هوا هغه الله چې تاسو داغه په باره کې زمانه تپوس کړي الله احد هغه الله دې یک یو دې دا هو علما ذکر کوي دا ضمیر شان دی او ضمیر شان ضمیر غائبہ بدون المرجال مفسر بالجملہ والمذکر فی العمدہ ولیکن مشران اساتذه کرام هغه وی علامه زجاج ذکر کړی دی چې دا هوا دا ضمیر شان نه دی دا هغه مرجع ته راځي دی چې کم په سوال د سائلینو کفارو کې ذکر شوی و او وی صف لنا ربک د خپل رب صفت مونږ ته بیان کا قومیت بیان کا نو قل هو اوایا پیغمبر هغه رب چې تاسو داغه باره کې مان ته پوس کړي الله هغه داسې ذات دی چې مستمع د ټولو صفات الکمال له واجب الوجود دی مستجمل جميع صفات الکمال دغه ته الله ویل کیږي او د الٰه چې دین و تفسیرونه و معنی علامه بیزاوی ذکر کړی دی علامه رازی دینم سیوا ذکر کړی دی قل هو الله احد و پیغمبر الله یکی یو دی یو احد وی بل واحد وی نو احد چې دی دا عام ذات د پار استعمالیږي واحد په معنا کې په وسط کې استعمالیږي بل دار واحد چې دی په اثبات کې استعمالیږي احد په نفي کې استعمالیږي بل د واحد او احد فرق دا دی چې عموم خصوص مطلق دی هر واحد هغه احد نشي کېږي هر احد واحد خامخا کېږي شي قل هو الله احد او پیغمبر الله یکیو دی الله الصمد الله بنیاز او به حاجت دی دلته یو بل اشکال ذهن ترازی الله رب العزت محبوب ته وی قل اوایا نبی علیہ السلام دغه زنه ویل پکار هو الله احد صحابه هم دا تپوس کړو د الله رسول چې الله تا ته قل وایا نو ته بیا ولې وای چې قل وایا پکار دا چې الله احد نشورو شوی نبی علیہ السلام فرمای قیل علی قل فقلت قل ما تا د الله د طرف نه دا حکم وقل مام د دغه لفظ کې خیر برکت وګاڼو او دا غینه می شروع کړل چې د الٰه العالمین کلام دی قل هو الله احد الله الصمد الله بن عذاب حاجت لري سمد چاته لکی الصمد مې یسمد الیه فی الحوائج سمد هغه چاته ویل کیږي چې هغه ته په مصیبتونو کې خلق ورګرځي لکه دا یو معنی د الہ هم ده لکه معنی الہ آ گفتاد سی بوئے یولہونا فی الحوائج هم لده د الہ مانم دا دا د سمد مانم دغه دا چې خلق مصیبتونو کې تکلیفونو کې هغه طرف ته ورګرځي او داغه خپل حاجتونه سر کوي وین تفسیر د سمد داسې کوي الله الصمد الله الله چې الصمد انتها سودده داغه سرداری داغه کمال انتها ته رسیدلې درین تفسیر دادې الله الصمد الله الله چې الصمد الصمد الذي لا جوف له صمد هغه ذات ته ویل کیږي چې داغه خېټه نوي خوراک ته محتاج نوي نفي د جوفیت چې دا نو داخه د جسم سره لازم ده الله خو زی جسم نه دی نو دلته مراد دا د لا یاکل ولا یشرب الله دا سه ذات وی چې خوراک سکاک ته محتاج نه وي يهود دا اعتراض کړو وفد د نجران راغله او نبی له سلام سره مناظره کړو او دلایل پیش کړو عیسی علی السلام الہ دی ولې عیسی علی السلام چې د امبړي راز ژوند دی کوي عیسی علی السلام مورزادی مرو اړون چې هغه جوړي برګي مرز والا باندې لاس راخ کې هغه جوړي د کور د حالات ته تفسیرات ا خبر درکې نو عیسی علی السلام الہ دی الہ العالمین یو مختصر جواب ورکې د عیسی علی السلام بیبي بی مریم په باره کې تاسو دا چې دا الہین دي کانا یا کلان طعام عیسی علی السلام او بیبي بی مریم دا خوراک ته محتاجو او څوک چې خوراک ته محتاج وي هغه الہ نشي کېدی نو بیبي بی مریم او عیسی علی السلام دا الہین نشي کېدی ولی الہ چاته ویل کی الصمد الذي لا ياكل ولا يشرب صمد هغه ذات چې نه خوراک کوي نه اسکاک کوي او عیسی علی السلام د خوراک محتاجو بی بی مریم د خوراک محتاج وا او څوک چې د خوراک محتاج وي نو هغه د قضای حاجت محتاج وي او څوک چې د قضای حاجت محتاج وي نو هغه چره چره الہ نشي کېږي کته عیسی علی السلام څنګه به پلار پیدا شو الله انما صلی عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب مثال د عیسی علی السلام د پیدایش او د الله په نسبت داسې دی آدم علی السلام الله د خاور خټه نه پیدا کوي کون ارو انسان شو خبرې شروع کړې او عیسی علی السلام ماشومواله کې خبرې کړې وي نو اوس ته مالک هر چې خواهد او کند عالمی را درد می ویرا کند عالمی را درد می ویرا کند افلرا در مهد گویا او کند بے پدر اولاد پیدا او کند الله دا سي ذات دې داغه قدرتونه چلیږي بے پلارا اولاد پیدا کول شي ماشوم د مور په غیږ کې گویا کول شي ټول دنیا په یو سکند کې ورانول شي دا الله قدرت چلیږي عیسی علی السلام الہ نه دی د الله د قدرت یو عجوبه ده الله پیدا کړو چې کوم ذات کومه فیصله کول غواړي نو هغه جاری کول شي خپل حکم نافذ کول شي خپل فیصله جاری کول شي لا راد لحکمه ولا معقب لحکمه ولا راد لقضائه دا الله ر فیصله رست کون کې سوک نشته دا الله ر قضاوت کون کې سوک نشته دغه ته سمد ویل کی حسن بصری رحمه الله ذکر کړي سمد هغه چاته ویل کیږي اس سمد سمد هغه ذات ته لیکيږي چې تغییر پکې ناراضي بوډاواله په ناراضي کمزورتیا په ناراضي غربت په ناراضي ذلت او عاجزي په ناراضي او هغه باندې نه جهت احاطه کول شي نه مکان ته محتاج نه مکین ته محتاج الله الصمد الله بنیاز او به حاجت دی لم یلد نه الله نه سو پیدا دی نه الله د چا والد دی نه الله د چا مولود دی لم یلد ولم یولد نه الله د چانه نائب دی نه الله د چانه بنوب دی نفی د والدیت او مولودیت الله د چانه پیدا نه دی الله نه سو پیدا نه دی ولم یکل له کفوا احد او نشته الله سره هیڅ برابر د نفی د والدیت او مولودیت د پاره یو دلیل شرعی چې کوم عام احادیث او کتب ذکر کوي د احادیثو دا بنی آدم ما تا کنزل کوي په ما باندې دروغ وي کذب ابن آدم ولم يكن له ذلك دا بنی آدم په ما باندې دروغ وي دلا دروغ ول مناسب ندي او دا بنی آدم ما تا کنزل کوي دلا کنزل کول مناسب ندي الله باندې دروغ ویل سدي اما تکذیب ایایا فقوله لن يعيدني كما بدأني اول مره هر چې په ما باندې دروغ ویل دي الله رب العزت فرمایي هغه د انسان دا خبره ده چې ما بچرم الله دوباره پیدا نکي قیامت چرته دی دا د مليانو خبرې ته شي کم وخت نه خلک لګیا دي مرګ دی قیامت دی قبر دی حشر دی کم دي دا لوی لاهور حساب کتاب په لوی لاهور کې ډوبه دا ډوبه بزي نه ډوبه دا ښکارې لبزي او هر چا سره به دا حساب کتاب کیږي دا الله باندې دروغ ویلي د قیامت نه انکار دی واما شتمه ایایا فقوله هر چې ما تا کنزلی دی نه د انسان دا خبره ده اتخذ الله ولدا وانا الاحد الصمد الذي لم اتخذ صاحبه ولا ولدا دا کنزلی کول دی الله تعالی چې الله ځان له نائبان نیولې دي الله ځان لا نیاز نیازولی نیولې دي الله ول اختیارات ورکړي دي دا د دانمن دانی ذمہ وار دي د تور ډيري بابا دارنګ د پبو ابي ردی ذمہوار ده سیدو شیخ صاحب د دې د دې بیمارو ذمہوار دی دا قسمه قسم خبرې شروع کړې وي دا جوړې کړې وي نو دا الله الله رب العزت فرمای ان الاحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبته ولا ولدا ما زدا چې ذات ما چې نه والد ته محتاج ما او نه مولود ته محتاج ما او عقلم دا وی چې الله والد او مولود نشتا ولد او بچی ته هغه څوک محتاج وي چې څوک چا باندې بوډاواله راضي غربت راضي عاجزي راضي او الله رب العزت د دینه پاک دی نو الله ته والدیت او مولودیت نوم پاک دی دارنګي اولاد حاصلېږي په انفکاک د اجزاء د والد نه او انفکاک د اجزاء فرض تحقق د اجزاء دا نور دلایل دي منطقي هغه علما ذکر کوي تکافو تماسل د والد او د مولود په میس کې ضروری وي او الله رب عزت قران کې خپل د دې رد کړی دی مکافی د الله نشته دی ولم یکل له کفوا احد د الله هیڅ څوک مکافی او د الله هیڅ څوک برابر نشته دی مماثلم نشته لیسا کمثله شیء د الله په مثل باندې هیڅ څوک نشته دی نو د ولد او ما والدیت او د مولودیت نفیم دغه شوا چې الله رب العزت مکافی او مماثل نشته دی ولم یکن له کفوا احد او نشه الله سره هیڅ برابر په دې صورت کې رد په فرق او باطلو دهریان هغه د الله د وجود نه منکر دي نو قل هو الله احد او پیغمبر الله موجود دی هوا الله شته دی الله موجود دی بیا هغه خلکو چې هغه د الله وجود مانو ویر یو طرف تر خیر اشیاء جنغه الله پیدا کړی دي کم چې د شر اشیاء جنغه شیطان پیدا کړی دي نو د خیر خالق هغه یزدان دی او د شر خالق هغه احرمن دی نو الله رب العزت پاغوی باندې رد کوي قل هو الله احد وایا پیغمبر الله یک یو دی شیطان سنشي پیدا کوله الله د هر شي خالق دی بیا بل ډلو وسنیا بل ډلو مناطقه چاغي بعض باطل پرست وي الله رب العزت الواحد لا يصدر منه الا الواحد واحد نه صرف یو واحد پیدا کېدې شي الله دا ټول دنیا نه پیدا کړي الله عقل اول پیدا کو هغه کې جهتینو هغه په یو جهت باندې عقل ثانی او په جهت ثانی سره هغه هغه فلک اول پیدا کو بیا عقل ثانی عقل ثالث پیدا کو او فلک ثانی پیدا کو عقل ثالث بیا عقل رابع پیدا کو فلک ثالث پیدا کو حلم مجر افلاک تسع شو قول عشر شو الله وی دروغ وی دا مناطقم دروغ وی قل هو الله احد او پیغمبر الله یک یو دی بل ډله وا ډله د هغه مشرکانو چې ملائک دا بنات الله دی الله دوی ته اختیارات ورکړي دي او دوی فیصله چلیږي نو قل هو الله احد او پیغمبر الله یک یو دی بیا بل ډله وا د هغه يهوديانو چې عيسى او زر عليه السلام ته ابن الله ویلو پاغوی باندې رد شو قل هو الله احد او پیغمبر الله یک یو دی بل ډله د نصارا او وی عیسی علی السلام ابن الله دی قل هو الله احد او پیغمبر الله یک یو دی الله الصمد الله بنیاز او به حاجت دی لم یلد ولم یولد الله نسو پیدا ندی او نه دا الله د چانه پیدا دی نفی د والدیت هغه ارچا منلا ناغه رست کړلا او دا نفی د والدیت اکثر دا نه منلا نو ځکه هغه مخ کې کړلا لکه څنګه چې مشرکان تاسو دا خبره منئ چې الله د چا نه پیدا نه دی نو دام اومنه چې الله نه څوک پیدا نه دی څنګه چې دا منئ چې الله د چا په ځای نه دی راغلی الله د چا ملوب نه دی الله رب العزت نه څوک نائب هم نشته دی ولم یکل له کفوا احد او نشته دی الله سره هیڅ څوک برابر بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقوا دا دو سورتونه سوره فلق او سوره ناس دته معوذتین ویل کیږي نبی علیہ الصلات والسلام معمول داو چې کله به نبی علیہ السلام او د کېدو دا دو سورتونه به پزان لستل او شفقول وي عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایي چې کله نبی علیہ السلام بیمار شو او طاقت نو چې خپل لاس په خپل بدن مبارک باندې راخلی وي نو ما دا کلمات وی او د نبی علیہ السلام په لاسونو باندې شوف کړل او بیا مې دا غوی لاس دا غوی په بدن باندې راخ کړل نبی علیہ السلام تعلیماتو کې داو د دا سحر د کوړی منترو د بد نظرۍ د ټولو د پاره لوی علاج لوی علاج هغه د معوذتینو نن سبا زمونږه مسلمان هغه به مسلمان کلمت یو سوی او کای بل سو اچلاسی بابا وی وی خلق وای کلمه کې الہی او دی بیا قبرونو ته سجدي کی په دهات کې چې الله مشکل کو شاه حاجت روا دی ولې غیر و روان دی په حاجات کې خلق وای کلمه کې چې لا اله الا الله الہی او دی بیا قبرونو ته سجدي کړي په دهات کې باندو کې بیا خلق قبرونو ته سجدي پراته دي نو چې الله مشکل کشا جت روا دے ول غیر و روان دی په حاجات کې الله چې هر څه سرکې بل خاول رواني انسان باندې بیماری راشي دی او هو پتا چا کوډی کړی دی چرته په د باندې سم مصیبتونه راشي جیل تلال شي هو پتا چا منتری کړی دی کچرته کې کور کې پچا باندې سه پیریان غټه راشي هو د پلان کې زه تورسوي پلان کې نجومی پلان کې کالا جادو کا ټوټ هر تمنا پوری ہوگی جو چاہو سو پوچھو هغه دیوالونه ګنده دي اشتهارونه خوريږي او ټول دنیا کې داغه نشر او اشاعت کیږي نبی علیہ الصلات والسلام بارک ذکر کړي نبی علیہ السلام باندې شوی له سحر بعض علما ذکر کړي بعض مفسرین ذکر کړي په نبی علیہ السلام سحر شو چې سحر شو چا کړو علبید ابن عاصم کړو د بنو زریق قبیلینا کم دې کې خخ کړو هغه بیریم او بیرم معونا یا یو کوی دی پاره کې دی غټه د لاندې د منګزې د ویختونه تاوکړي ویختو د منګزې نه تاوکړي ویختو هغه د نبی له صلوات و سلام د بدن مبارک هغه جمع کړی دی او د غټه د لاندې خف کړی دی جبرئیل امین راغله نبی له سلام ته راغه پته نوا دا صورتونه چې کله ولوستل ناغه اثرات ختم شو مطلب دا دی کنن سبا چا باندې صدا کې اثرات راشي او یره په ما چا سکړی دي یو خو بیماری ایوب علی السلام اتلس کار بیمار او پاغه باندې چا سکړو زکریا چا بچی نه کیږي چا در باندې کوډی کړی دي زکریا علی السلام اتیا کال اشپک شل کال بچی نه کېدل پاغه چا کوډی کړو دا سړی جیل تلاشي دشمنی راشي مصیبت راشي هو پتا سره چا بد نظر دی یونس علی السلام په جیل کې بنشه دی مې په خېټه کې بنشه په هغه چا بد نظری و دا د الله امتحانات دی ولا قدر خیره او شره کې موږ د الله سره وعده کړی دا چې الله موږ بر بل چا دربار ته نزو ها که سړی وي په ما باندې شوی دی بد نظری شوی دا کوړی شوی دی دا دو صورتونه ولولای په خپل کور کې وای بچو ته خای یقین او کې د الله کتاب مې مخه ته پروت دی او په دې عقیده اوساتئ چې کوړي منتري سحر نظر د هیڅ سر نشي کولای چې کله انسان د الله کتاب لولي جاء الحق وزهق الباطل قران حق دی سحر کوړي منتري دا باطل دي چې حق رااله اس کم قران کم کور کې دا حق قران لسل کیږي نو هغه کور کې کوړي منتري نه چلیږي او کسو کې چلای ما او خپل خون بخلې په ما دی او چلای په صدر بوش باندې کوړي منتري اول نه کوي دا مشرف د ټولو خوخ دی ولې په کوډي منتر نه کې دا کالا جادو کا ټوټ دا چې کم دا اشتهارونه لګولې دي او نشي کوله هیڅ نشي کوله الله رب العزت چې سکه الله رب العزت کوله شي مخلوق اس نشي کوله قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق وایا پیغمبر اپنا وړم په عرب جدا کون کی باندې هغه رب چې شپه جدا کی رون سبات پیدا کی هغه رب چې دانه جدا کی داغه نشنتی غونه راوخیږي من شر ما خلق د شر دانا چې الله پیدا کړی دي څومره د شر سيزونه دي الله د ټولو نه پناه غواړو حدیث بیان کړی دي ومن شر غاسقین اذا وقبا د شر د تیارې نه کله چې را تیار پریوزي ومن شر النفاسات فی العقد او د شر د پکو وهونکو نه په غټو کې یا د شر د پروپاګاندا کوونکو نه په مجالسو کې مسله واو یره خ سړی او خدا خبرې خې اونکړلې تاخی خبرې خدا سړی مې خوښ نو ته سړی باندې سکه مسله او معنا چې سړی هر څنګه وي د الله د دین د الله د وحدانیت خبره او معنا ومن شر النفاسات فی العقد دارنګ هغه بندونه کون کې تور تار روالی هغه لغټي ورکه شو ټوډي منتره کې یا ناروا دمونه وای دغه انسان د شیطان ملګری دی د نسائی روایت ده من سا من قد عقدتن ثم نفس فيه فقط سحرا انسان تار رواغس تاغیل غټو ور کوي شوف پکې د انسان سحر کو سحر کفر دی اګه دا چې جائز دم په ویم دا تور تار لغټي ور کول لاسونو ته تور تارونه تړل غاړه ته تور تارونه تړل دا شریعت نه خلاف کارونه دي زمارونو د دې هیڅ حقیقت په شریعت کې نشته دم شته دم په واچوي په خپل دی انسان وای یو صحابي را لید الله رسول ډیر زیات درد مې پر خپوانه او ډیر زیات تنگ کړې ما نبی علیہ السلام به لاس پاغه زبانه کې په کم ځای چې درد دی او بیا درې پیر بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم دا وایا او بیا دا کلمات وایا اعوذ بعزت الله وقدرته من شر ما اجد و احاضر وک پیر دا کلمات وایا صحابي وای چې ما هغه عمل کړی په ما باندې بیا هغه درد نه راغلی نو دم درود شته آدم علی السلام سره حسد کړاله او ځکه د سجده او نکړه د جنت نه بار شو په مخ د زمکه اول ک قابیل پاسې دلې حابیل وجلې دی د یوسف علی السلام رونه پاسې دلې دی یوسف علی السلام کوی ته غرزولې دی د نبی علی السلام په بیبي تهمت لګولې دا حسدګرو لګولیو هغه خلکو چې د الله دشمنانو او حسدګر دی د الله دشمن دی د شیطان دوست دی او د په الله باندې پنځه اعتراضونه دی علامه قرطبي ذکر کړی دي غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دا الله مناسب ستاینه خاص الله لره دی چې پالون کې د ټول مخلوقات دی عام مهربانه کون کې نو خاص مهربانه کون کې دی اختیارمن د ورځې د جزا دی اختیارمن د ورځې د غصې دی اختیارمن د ورځې د بدلې دی ای الله خاص تا بندگی کومګا ای الله خاص تا نه امداد غواړو اے الله مضبوط کې مونږه